بیان د توحید او رد د شرک وا د شرک مونږ ابتدایي دوه قسمونه خیلی وو شرک اعتقادي او دویم شرک فعلی بیا د شرک اعتقادي څلور قسمونه وو شرک فی العلم شرک فی التصرف دا دو قسمونه تفصیلا ذکر شول اوس د شرک اعتقادی دریم قسم شرک فی الدعاء یعنی په دعا او بلنه کې د الله سره نور څوک شریکول هغه بیانېږي او کله دغه بلنه مخامخ چاته نه مطلب دا چې آغا مخاطب په دغه لحاظ روي چې هغه ښکاری نه دغه دواړو قسمونو کې فرق دی مخامخ چاله आवाज کول لکه د چا عبد الله نومي او هغه ته وی چې یا عبد الله دا ندا جائز او د ضرورت مطابق وی او کچې ته یو سړی مخامخ یو بنده نه او اغه له چغه کی لکه شیخ عبدالقادر جیلانی چې هغه له خلک پیرانی پیر یې څوک ته لوی ځوان یې چې هغه وفات شوی دی هغه له خلک چغه کی چې اے پیرانی پیرا پنه کې را مدد شه دام چغه دو دام بلنه دا اوس غایب دی او هغه را مدد کول نو داسې غائبانه چغه داسې غائبانه پکار، بلنه، ندا، صرف د الله حق دی، د الله نه ما سوا بل چا له دا چغه نه شي والی. قران کریم کې الله تبارک وتعالى دا خبره ثابتوي چې ټولو پیغمبرانو دغه چغه صرف یو الله لوالی وا دی الله نه ما سیوای بل چاله دا چغه نه دوال سورۃ الانبیاء اولسمه سپارا لسکم سلم یعنی 90 نمبر آیت ہے یا هغه هسته چې توسه نه مخ کې تیری وی او توسه اغیلا بندگی کو هغه هم الله پیدا کړی دی سورۃ النساء آیت نمبر 15 درشم کې پنځمه سپارا کې هم الله رب العالمین دا حکم کوي چې الله بندگی وکړو سورۃ النساء آیت نمبر 36 الله فرمایي شرک فی العبادت او شرک فی فی الدعاء دا دو اقسام کم چې د شرک اعتقادي اقسام وو دا الله قران کریم کې ذکر کوي چې څوک دی الله نه مسوا بل چاله رامدد شوی دی هغه تذکرام کوي او الله دا ذکر کوي چې دا بلنه صرف دی الله حق دی دی الله نه مسوا بل چاله دا چغه نشواله شرک ابتداء په دوو قسمونو شرک اعتقادي او شرک فعلی شرک اعتقادي څلور وړه قسمونه ذکر شول اوس د شرک فعلی اقسام شرک فعلی مطلب داوی چې د الله سره په عمل کې څوک شریکول سمانا داغي دوه قسمونه دي یو قسم دی الله رب العالمین یو شی حرام کړي نه دی او ته حرام غړي دغله شرک فعلی تحریم د غیر الله او دیم نمبر کې نظر دی غیر الله نظر دی غیر الله دی الله نه ما سوا بل چاله منختا نیاز نظر دا کول دا هم د شرک فعلی قسم دی کوم چې الله رب العالمین پاغي رد کړي اولنې کوم قسم چې دی چې الله رب العالمین یو شی حرام کړي نه دی او تی حرام غني دا شرک دی قران کریم کې الله فرمایي چې الله کم پاکیزه سيزونه تاسو له حلال کړي دي حرامي مګنه سورته مائده اومه سپارا 87 و اتیم نمبر آیت ته هغه فرمایي بهیرا به اغي اغه وخلویل چې داغي شودي داغي شود به اغوي په ځون حرام ګڼل او چې چا بل وشلانو هغه به بد ګڼل او کچا به ول وشلانو هغه به د خپل معبودانو په نوم خلق لور کول وې دغه شود په موږ حرام دي لکه الله نه دي حرام کړی ته زله حرام غني نه به موږ حرام دي هغه فرمای صاحبہ به هغه وخی لویل چې لس بچی به پیدا شول نو بیا به داسې وخه هغه د خپل خدایان باطله او په نوم داسې ازوده پرې خولا اس بن بن کول نبی په سورلی کولا نبی نور داسې صفای دي ته الله فرمای مونږ د حرام کړی ته په ځون حرام غني وصیلا هغه وخی لویل چې پیدر په دوا مؤنث بچي به پیدا شولې په مانس کې به مذکر بچي نه وو داسې او خبم اغوی د خپل معبودانو په نوم خوشی کړه او حام به اغه وخلویل چې هغه مذکر وخو چې د هغه نبی لس اوخي حامل شوي نو دوی به ویل چې حما ظهره شای ګرم شو یا شاخ په لوساتل نو په دغه لحاظ به هغه دغه وخم ازود پرې خو دو الله فرمایي او شی الله حلال کړی دی ته حرام مګړه ډیر داسې خلک دي چې اغوي پزان باز رنگونه د کپړو حرام ګڼي څوک تور لباس نه چي څوک سپین لباس نه چي څوک شین لباس نه چي چلا دا په موږ باد روغله ده نو په ځونی حرام ګڼي دا ګناوي بعضی یو نیم ځای کې یو کور کې د چا فوتګي وشي خدا نه خواسته څه حادثه سر په خشي وتا نو خلک بیا څه کوي را دا کور په موږ باندې خرو نه غللو فورا یې خرج کی لکه مرګ به نه واقع کی دا چا ویلی بعض یو نیم سړی چې د کور نه بار ته روزي په سفر باندې وي په اول پلیار کې چې د سپي ویني یا بل داسې تشي ویني نو بس واپس یې رسې چل دی سفر مې دی سپیر شولو اول مې سپای ولید دا چا ویلی سړي دې ځان نه فلسفه دې جوړې کړې او ډېر خو پکې داسې خلک وی چې هغه د کور نه بار تر وځي توهماتو مسلمانۍ وره نو چې راوځي فقیر چې مخه مخ وته ودرېږي نو بس هغه لبه پیسې ورکی الکه پیسې دې څلا ورکړل یاره سبې سبې دې چې لګا روزګار مې خوي ته خو صدقه وکړه خله وکړه صدقه خشه دی بد نه دی بیره صلوات والسلام فرمای سحر چا صدقه وکړه ملائک دعوه ته کوي الله دغله ورکا چا من کړه ملائک به دعا کوي الله دغله مو ورکا دا خو خبره خدا کوم ګوره چې مخ کې کوم سوالګر دی هغه دی عادتي کړو غریب او سوال خو په شریعت کې ناروا دی دا سوچم لکه وکړه بس یو ګمان دی یو ذهن دی هغه ذهن باندې مو زندگی راونه کړی ورو الله چې کوم شی حلال کړی دی هغه حرام ما کړ بیا د ډیرو علاقو مختلف رواجونه وي ځنې لباس ځنې پیزار ځنې خولیه ځنې څادر ځنې حلیه چې ته استعمال کین فورن به تخلق وی چې لکه ما د غلط شی د ما استعماله نه الله چې کوم زینت حلال کړی دی هغه حرامولو والا یې څوک نشته زه ځلې تیرو په لتلو مخکې خبره ده چې ته بیانو نو دا سندې ټوپی صلی الله خلق اوس علماء عام غوندي مخکې د الکانو بدا چول نو علماء نه چول نو سندې ټوپی پټکای وو پټکای مې چې تلل کړو نو یو صد لا 10 مې کول نو چې بار تر وته داسې یو کس ته چې ما ما ما نه نه وزنه نه وزنه چې څه چالو شو خیر خو به وي وی چې بدا ټوپه کې بار تر ونه وځي مې څه چل شوې ده وی دا خلک ډیر بد غني چې دا داسې کچا خلک پس رہی او داسې او داسې او داسې الله د دین چې کوم اهم خبرې دي هغه له سره د چا توجه نه او چې په دین کې یو شی په یو طریقه نه اغلبي دومره اهمیت ورکړي دومره اهمیت چې حیران دي الله څه فرمایي سوره اعراف لګروړو دو درشم نمبر آیت ته اتمه سپاره دو درشم نمبر آیت 32 قرآن اور چې ذهن دې کولاویږي لباس کې دا اختیار وي ها لباس کې تنگ او چست داسې لباس چې هغه عیبدار وي د انسان حلیه د انسان پکې خد او خال اونچ نیچ معلومیږي دا هغه نه ځان وساته نور لباس چې دی پاغه کې دا قید نشته دغه لستونی دی دغه د بټنو والا جوړ کړنو بس لس اعتراض به تو باندې کیږي او دا ګوره دا څنګه مولا دی څنګه دیندار سړی دی لستونی چې دی بند لستونی جوړ کړی بدا طلبه ته شته چې دا کوپر دی ګنا غړې دې کګس لوس لاو چولا او دا ګوره دغله دومره پته نه لګي تسبیح دې کپ کګس لاس کې راوغستې وغیرہ وغیرہ دي دین دي ضرورتو نه خبره الله چې کوم زینت را لګلې دی پاغه کې ها دومره خبروي بعضی سيزونه د دستور وي دستور مطابق د خلکو د دستور د خلکو د جائز رسم جائز رسم لکه زمونږ په دغه علاقو کې رسم دا دی چې برقا زنانا هغه استعمالي چې په کم کې دغه سروي وي نری نری اوس دا یو رسم دی قران کریم څخه خو سم دغه برقا نه ذکر کړي چې کلم دغه برقا د خامخوا چي نور پړونیم شته نور صدرونه چې پاغه کوم زنانه خپل ځون پټول شي خو دا کم د مونږ ریواج چې دی چې زنانه دا قسم لا برقه اچي دا د ټولو نه بهترینه پرده ودا کیږي مکمل وجود پکې پټوي نور دارا چې کوم دا فرض دو نور چې کوم دغه طریقې دي پردې اغم جایز دي دیو علاقہ کې بهترین رواج دی رواج مطلب دا چې د قران او سنت سره ټکراو نه خوري نو هغه رواج دی هغه رواج به څه کوي خلکو لبي د هغه رعایت به کوي علماء علماء په کور دي خبره پټکې په سر کینو خسته پکې لیدای شي بل پټکې یو نشان هم دی وګوره دا پټکې کا سنت وی او عوام رونم دا خبره کوي دا صرف د علماو د پورنه نه پټکې خو د عوام عوامو د پیغمبر امتیان دي کنه ها یو ځای کې پټکې نشان او نخ د علم جوړ شوی وي هغه ځون خبره ده کله به وی کله به نه وی کله خو دومره غلو شروع شي په خبره کې حق حیران بش ته به وی چې خدای په دین داخله خپوي کې زغه په اسم نه پوي یو ځای کې جامل مخ کې کېدم نو مشر سره او د تیران راغلو نو پټکې په سر نه ونو اقامت چې شروع شو نو سړی وویل چې زه خو مونږ نکوم مشره تله اوس سړی وفات ته الله دی وبخي مې تله مشره وی دا مې څنګه لمونځ چې ته پټکای نه په سر نشته وتل مونږ کوي نو اوس داسې سړی به څه په دلایل باندې پوي کی نو د حج داخله کړی او موت ول مچي زازق اوس پټکې په سر کوم خیر ته دې د خبره رعایت وکړو خو مصلا زون پوي کا ته چل تلور شي حج لا امیر الحاج کله چې احرام وتړي واغه په لکو خلکو له امامت کوي په عرفات او لوند مزدلفه کې دی هغه خولې په سر وي پټکې خولره خبره چې خولې په سر وي کپڑے هم نه صرف یو صدر اغم احرام شکل کې هلته به څه کوي د احرام په حالت کې به دا لونګي په سر نه بیا هغه ټلونګي و خیر بهر په مصلی باندې بیا پوښ عرض دا چې الله کم زینت حلال کړی دی ته حرام مګنا که حرام دی وګڼلو چې د فلانې رنگ د فلانې لباس د فلانې کور د فلانې مرغۍ د فلانې شی د په مبوندې خندل سي بدر سي د اسه توهمات دي او دغه جواز په شریعت کې نشته دویم قسم نظر دی غیر الله دا د شرک فعلی دویم قسم ده شرک فعلی له شرک عملی وي الله اکبر دی الله نه ما سوا بل تعالی نظر او نیاز منخت مکو دی منخت او دی نظر او نیاز لایق صرف څوک دی چې چاله وشي الله سورته آل عمران کې 15 درشم نمبر آیت کې دریمه سپاره ده هغه کې الله فرمایي د حضرت عمران چې کومه بیبي وا شپیگم نمبر آیت کی ہم اللہ رب العالمین شپاڑا سمسی پارا اللہ فرمائی سورہ مریم کی شپگم نمبر آیت کی اللہ فرمائی چې دا غوګړی یا دا پسو د بابا په نامه د زیارت په نامه د درگاه په نامه د دور بابا د پیر بابا په نامه غیر الله په نامه باندې خلک کوي کنه کوي علما او دام لیکلي یو سړی روان دی د علاقې رواج دا دی مشر عزتمن سړی څوک روان دی دی هغه دی عزت دی پورا ګړیا پسو دی هغه دی گاڑی دی ټیر نه لاندې حلال او کی خلق وینه توی کی دی هغه دی عزت دی پورا دام علما فرمای ناجایزه طریقه وا دا ساروی دا زناور د دو خالق الله دی نو کلم چې حلاله کوي دا به صرف او صرف دی الله په نوم ملالیږي عزت به صرف دی یو الله پکې ملحوظ ساتي دی بندنا چرګه به ټیر لرون سیو الله لبی کی څه چللی عزت ته پوره دغ پنامه او څوک چې دی زیارت او دربار او درگاه لا خپل ساروي مخامخ کې ناسه او اشاره کوي داسې وته دا ټول چې د غیر الله په نوم باندې کوم منښت وشي دا الله حرام کړی و الله فرمایي دا په توسه حرام دي دا حرام دي مشرکینو به څه کول وی دا خو الله مړ کړی الله مړ کړو نو مشرکینو به عقلی خبره کولې چې ګوره بندای الول کی هغه الول دی چې الله یې الول کی هغه مړ کی هغه به نه وی الول حالانکه قانون الله ورلګلو چې دا حرام دی ها کته په خپل الول کړلو الله قانون ولا کړو الا ما ذکیتم چې ته په خپل الول کې ذبح کې هغه حلال چې په خپل مرګ مړ شي مردار بیا الله فرمای و ما ذبح علن نصب او هغه ساروی هم الله حرام کړی دي کوم چې په درگاهونو علالیږي او ریدل خو به دی وی کنه کړی دي نه چې دور بابا لا دغه خلکو په سونه راون کړیو و به کنه بیو مو دا دور بابا نه ولیدل اوس دغه دوی هفته کیږي یو ځای له تله اوندا سي برا بیان لنو چې پلیار کې راتلم چاته شغه پیره کنده ویني مو چې وینم شو دا دور بابا دی خو دا خو څه پر مونږه دول مو چې دا کې چې تلره د بونیر په طرف ودی دا خو دې مونږ په علاقو کې دور بابا دور بابا خلکو څومره بندګي کړي اے اغیله به خلکو په سونه وړل وسم ډیر داسې نه پوهه خلک شته چې هغه کلا دا سیونیم هغه کوي پکنیک کوي یا یونیم ټور کول غوړي یا یونیم داسې چې تا ګرځیدل سیر او تفریح کوي نو دغه ساروي دا درګاله یوس الانکه دا د غیر الله په نوم چې کوم شی ذبح شي هغه څه شی لکه حرام دی څه شی دی سوچا حرام دی ایت شک پکې نشته الله اکبر کبیر هغه حرام ده الله رب العالمین دا دواړه قسمونه د شرک چاغې له شرک فعلی دا الله حرام کړی دی او الله رب العالمین دا واضح کړل بیان کړل الله اکبر کبیر دغه نه بعد بل بحث شروع کیږي د مشرکین مختلف اقسام قران کریم می ذکر کړي قران کریم کې د مشرکانو څلور قسمونه ذکر شوی دي اولنې قسم هغه مشرکین چې اغوی به ستوري د الله سره شریک جوړول مشرکین بل کواکب وي ته وي ستوري عبادت کولو دویم هغه مشرکین چې نیکان بندگان یې د الله سره شریکان جوړول مشرکین بالعباد الصالحین وته وي دریم مشرکین بالملائکه چې ملائکه د الله سره شریکان جوړولې اصلورم مشرکین بالجن چې هغه به جنات او پریان د الله سره شریکان جوړول د څلور وړه اقسام د مشرکینو الله ذکر کوي اول ذکر کوو مشرکین بالکواکب الله اکبر مشرکین بالکواکب دا هغه خلکو چې دی الله سره یې ستوري شریکان جوړول حافظ ابن قیم رحمت الله تعالی علیه لیکي چې شیطان لګیا شو دغه قسم له مشرکین یې د بوتانو په عبادت کې داسې مصروف کړل چې د ستوري په شکل باندې یې داسې څه بوتان و غیره جوړ کړ چې د هغه به باقاعده هغه بندگی کوله نو هغه لکی چې انهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب د ستوري په شکل باندې یې په خپل ګمان کې داسې څه شکلونه جوړ کړیو او دا به ویل چې المؤثره فی العالم عندهم هغه به دا ویل چې دا په دغه عالم کې مؤثر دی مطلب اثر کوي ستوري به مؤثر ګڼل چې دا څومره انقلابات دي د ستوري کوي وجعلوا لها بيوتا وسدنا وحجابا وحجبا وقربانا بیا داسي هغه بوتانو له باقاعده داسي درگاه ګیر چاپیره داسې چاردیواري بیا په هغې خلک کېنولي وو چې هغې له به مجاور ویل مجاور مجاور په عربي کې ویل شي نږدې کس له چې نږدې به سره نوستو یې مو خلکو ته منجوار یې د منجوار د عربي ټکی دی مجاور ټکی دی خو مو خلکو خالو ټکی خپل غل رړای کنه خپل خلې لړای چې بس ویل لګا سول نو دا مجاورون بیو منجور خلق او باقاعده به پاغه نوستو او منختی بیوی او باقاعده به هغه دربار سنبالول دا مشرکین بل کواکبو چې هغه به ستوري دی الله سره شریکان جوړول تاسو به ورته لمی دا حدیث دریو اوقاتو کې د سجدي کولو نه من رغلی مطلب کراهت لري یو د رک نور خطو په ټیم کې یو چې کله نور په سر باندې ودرېږي او بل چې کله غوزيږي پریوزي غروب وي محدثین فرمای دغه دریو ټیمونو کې دغه شیطان ابلیس چې دای ودرېږي او د نور سره او بیا ګمان دی دا چې دا خلک د مو بندگی کوي دغه ټیم چې کوم خلک سجدي لګي یا موز وغیرہ کوي د غدریو اوقاتو کې د موز نه منره غلی و داغه سي قران کریم کې الله تبارک وتعالي د دغه خلکو تذکرہ کړی ورو چې د استوري به د الله سره شریک ګرځول سورته انعام کې شپږو یم کې او او یم نمبر آیت او مسی پارا کې لفظ معنا او یو څه دریم شی دی لهجه لهجه څه معنا لکه دغه جمله چې ته په دغه انداز کې وې په عربي کې چې هاذا ربي دا مو رب دی دا جمله خبريه شو مطلب دا چې ابراهيم عليه السلام ستوري له رب وي دا سمه وي دا سمه وي قال هاذا ربي اوس دا مغه الفاظ خو په دغه انداز کې لږونه فرق دی هاذا ربي کله چې ولیدل ابراهیم علیه السلام سپوږمې میاشت چې پړ کېدله بیا یې دا خبره وکړه آیا دا د مورب کې دی شي فلما افلا کله چې پریوت هغه هم قال وی ویل ان لم يهدني ربي کچتا مولا هدایت او ثبات او استقامت رونو کړو رب خپل نو خو مخوشم بزو د قوم گمراهانو نه د چی سره پر پیدا کړیو د علاماتو په تور پیدا کړیو د دغه خلکو بندگی شروع کړه سوره حامیم السجده تلریشتمه سی پارا کې او د شم نمبر آیت ته د ستوري مقصد څو آیت نمبر 37 نو الله په دغه آیاتونو کې ذکر کوي چې ګوره دا خو نشانه وي تو ستې معبودان جوړ کړل معبودان باطلا دا ډېر خلک لګیاوي دي ستوري ستوري مؤثر غني او دغه نجوم نجوميان کم خلک چې دی په ستوريو کې نظر کوي او دا غي نه خلکو لا قسمتونه معلوموي علماو ذکر کړی دي حدیث پاک کې دا خبره شته هغه لوي رغلي د جمیله چې مولا چې دی په دغه ستوریو کې څه شی وګوره د لوس لکيري وسره ملاو کو څه شرط وګوره څه نمبرات ولګي او څه توي چې دا به کیو دا به کی الله رسول فرمای هغه وا خبره وکړه فصدقه بیا د سړی دی هغه تصدیق وکړو چې او هم دغه څه خبره ده الله رسول فرمایي فقد کفر یقینا دغه سړی انکار وکړلو بما انزل علی محمد دغه سړی په پیغمبر علی السلام چې کوم دین رغله دی دی هغه نه انکار وکړو دا انکار دا انکار ځکه چې دی الله کتاب خداوی چې نه پويږي او ته لګیا شولې هغه مؤثر وګڼل مشرکین دویم قسم دی مشرکین بالعباد الصالحین نیکان بندگان دی الله سره شریکان جوړول په هغه خلکو کې اولنې هغه خلکو چې عیسی علیه صلوات والسلام د خدای درجه لره رسول او سورته مائده کې 116 نمبر آیت ته دا اختیار خو مولا نشته ده چې زه دا خبره خلکو له وکړم مخکې په دا بل آیت کې یو سل او ولسم نمبر آیت کې چې وګوري پاره کې حضرت عیسی علی السلام فرمایي وی ما قلت لهم مو خو نو کړی ایت خبرم اغیلا مگر هغه چې تو مو له حکم کړو ا خبر داوا ان عبد الله تو سه بندگی دې مو نه بلکې دې چاو کو ربي وربکم چې د موم رب دی او د توسم رب دی عیسایانو حضرت عیسی علی السلام لا نائب ویلو الہ ته ویلو دا سی سوره توبه کې الله د يهودو خباست ذکر کړی چې يهوديانو به حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام لا د الله نائب ویل وقالت النصارى ویلو نصارو چې المسيح ابن الله حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی زوی یعنی نائب دی الله دی دغه يهودو دغه نصارو دی الله سره چې پیغمبران شریکان کړیو نیکان بندگان شریک کړیو نو په قبر به نوستو بیا او بیا به د هغه بندگی کوله د نیکانو بندگان بیا به مشرکین دا خبره کوله لکه سورته نوح کې دا خبره راوځو آیت نمبر 23م کې الله فرمایي ویل بیا غوي وقالو لا تذرن الہتکم د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام په قوم کې څه خلق داسې او چاغوي وی یو بل نه دا ډاډګرنه ور کولا لا تذرن الہتکم وخپل الہ مپرګدو اوس هم ډېر خلک خبره کوي زړه کلمه شیمه پرګدا زړه کلمه خو لګو په جنا کنه یو نوې کلمه رو یو زړه کلمه رو نوې کلمه په جندل یرو خلک یې زړه کلمه ما پرېږده دا خو مونږ یو زړه کلمه به نه پرېږده خو لږه هم په جنا زړه کلمه او په نوې کلمه کې فرق دی چې قران ته بیان کې وي دا نوې کلمه را او ته هغه د دوه درې سو کوله مخکینه چې کومه توله په کې ملو کلمه را هغه زړه را مونږ له پیغمبرانو دا کلمه پر یې خو چې لا اله الا الله دا زړه کلمه او وسنه کلمه څنګه رو نو مشوم چې کله په زنګو کې وچوي یا کوچانډي کې وچوي مور چې کله بچی له کلمه وي زکه دا حکم و چې بچی کله خبرې زګي په خو کې وته کلمه واچوا لا اله الا الله نو کلمه دا وا طریقه دا وا چې ته ته چې لا اله الا الله نو دا وې تسوي لالو لالو ته یې کني لا اله الا الله یې موته ګډ کړه لالو لالو ته وي اې دا لالو لالو ولا کلمه زړه راو دا لا اله الا الله چې په مطلب یې پوي کې وي دا نو یې دوی به یو بل باقاعده ترغیب ورکولو او بیا حافظ ابن قیم رحمت الله تعالی علیه اغاثه اللهفان کې لیکلی دی ودا کم څلور پنځه د بوتانو نامې چې کوم ذکر شوی دی ودا نیکان خلقو کانو قوما صالحین من بنی آدم وکانه لهم اتباع یقتدون بهم ډیر مقتدیان یو مطلب دا چې ډیر وختون کې خلک یو خلکو خو خول دا چې دا ډیر نیکان خلک فلما ماتو کله چې دا نیکان خلک مړ شول نو قال اصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم ا چې کوم خلکو به سره ډیره مینه کوله هغه د دغه خلکو لو صورناهم کان اشوق لنا الى العباده لکه دغه تصویرونه جوړ کړو مخامخ پراته وي نو موږ به عبادت لزړه کیږي بیا دا د تصویر سازي حکم او طریقه د اغه زمانه نر شروع شوی ورو فصوروهم نو بیا هغه خلکو تصویرون جوړ کړل مخامخ به یخیو عبادت نه کولو صرف خپل عبادت کولو خو جذبه پکې پیدا وکړي فلما ماتو بیا چې کله دغه پیړې خلک بڑشول جاء اخرون نور خلک روغلل فزین الیہم ابلیس نو ابلیس ته دا خبره خپل کړه انما كانوا يعبدونهم اذا غبخ کې خلک وو دغه خو دغه شکلونو بندگی کوله تو سه دغه بندگی کول نو هغه با قاعده پس عبادت شروع کړو سجدي طوافونه نظر نیاز منقته څه څه به کوله الله اکبر سوره اعراف کې الله تبارک وتعالى یوصل څلور نوي نمبر آیت کې د داسې عبادت په باره کې فرمایي چې دا خو ګوره د توسه په شونته بندگان دي توسه ته الها جوړ کړل خطا شوی مشرک الله فرمایي خطا شوی سوره اعراف نه هم سی پارا یوصل څلور نوی نمبر آیت الله دې هغه عبادت په باره کې څه فرمایي بزرګانو نیکانو چې دا کم مړ پراته دي خپېشته چې تلل پې وکي لاسونه شته چې نیول پې وکي سترګې شته چې لیدل پې وکي غوږونه شته چې اورېدل پې وکي شته نشته نشته مطلب دا دا خو هیڅ اختیار دا خو خپل غریب تعالی محتاج دی ته به څه حاجت پوره کی چې سړی ولی دی الله خو مړ شو غسل څوک ورکي ژوندۍ نه ورکي قبر لې څوک وړي ژوندۍ خلک نه وړي کوزوي څوک بیا چې دی د اغه تختی څوک لګي دغه زی پوری خدا حاجت روا نه دی چې خپل ځون مدد وکیو چې کله په خوره انبار شي بیا خلک په جنډي ولګي او تختی په ولګي فلانه سرکار او فلانه بابا کم کم نمونه خلک ورکي الله فرمای دا خو د توسه غوند بندگان دي الله سي مشرکو الله اکبر نو الله رب العالمین هغه خلق ذکر کوي چې هغه د الله سره نیکان بندگان شریکي دریم قسم د مشرکین او مشرکین بالملائکه هغه خلق چې ملائک به د الله سره شریکان جوړولې هغه مشرکین به دا خبره کوله چې دا ملائک چې کوم دي فرشتي دا د الله لونه دي العیاذ بالله العیاذ بالله نه نقل کفر کفر نه باشد مشرکین به دا خبره کوله چې الله د پیریانو په خاندان کې وعده کړی او دا ملائکی لونه دي الله فرمای اشهدو خلقه کله چې الله دا پیداول نو سره دا خلق ته حاضر و چې دا خزي دي کنر دي عجیب خبره ده نو دا د ملائکو ملائک به د الله سره شریکان جوړول څلورم قسم هغه مشرکین چې جنات به د الله سره شریکان جوړول د جاهلیت په زمانہ کې به دا طریقه وا چې کله به یو سړی یو سړی دا سلری سفر وکړو نو خوش کې دشت لا چونکه هغه ټیم کې آبادی دومره خو نه و دا سی هټلې وی چې پاغه کې شپه کولای نو په صحرا به شپه روغله په ځنګل کې به شپه روغله بیا به هغه خلکو د خپل ځان دی یری دی پورا دا आवाज بلند کړو چې اعوذ بسید هاذ الوادی وی د دغه وادي د دغه علاقې د دغه زوی چې کم سردار جن دی پیری دی نو دا هغه نوې پناه غواړم نو جنات له من پته ولګی دا چې دا خو دې مونږ نه یریږي نو هغه به سنخري کولې بیا حالانکه جنات چې دي د انسان نه کمزوري مخلوق دی دا انسان نه کمزوري مخلوق دی جنات ته نه يروي ته جنات يروي او کیسه خولټه شوی نو نن زموږ د جناتو کیسې شروع کړلې نو بس هر سړی رپی یاره زه خو بهر نشم وځه لګر ته بهر وځه سره څه چللې اوس جنات شته چې روغلل دنه مخ کیو خو چې دا خبرې وشي د اغې نه بعد یو کنسپټ یو رائے یو سوچ یو فکر یو وهم یو خیال دا جوړ شي د خپل خیال یې ری هیڅ هم نه سړی نو هغه خلکو جنات له باقاعده بندگی کوله بیا سورته انعام کې سلام نمبر آیت کې لکه څنګه اوس موږ راولو الله فرمایي وجعلوا لله شرکاء الجن جنات دې الله شریکان وګرځول دا غو نبی پناه وختله حالانکه پناه صرف د چانه وختله کیږي الله نه جنات خو اختیار نه لري مخکې اواله موږ وروړه ولا سورې سبا والا څوارلسم نمبر آیت حضرت سليمان عليه صلوات والسلام چې کوم جنات په کور لګولي او هغه څه پته نشته غریب هغه خدا خبره کړی و چې الله کانو یعلمون کاش کوم په غیب باندې پوی دی نو موږ به دومره نوې رسوا شوی چې دا موږ دومره رسوا شو د سليمان عليه السلام خو په خوا وفات شوی دی جنات له څه اختیار دی بیا الله رب العالمین ذکر کوي داسې مشرکان چې دغه مشرکانو الله لا په مانس کې نسب ګرځول لري مشرکان دا خبره کوي چې الله العیاذ بالله په جناتو کې وعده کړي سورې صافات درشتمه سپارا یو سل ات پنزوسم ایک سو اٹاون نمبر آیت وی ویل چې دا الله علی اعوذ بالله په جناتو کې څه کړي دی وی واده کړي دی علی اعوذ بالله دا څلورم قسم یو حواله وروړو سورۃ الجن نهوشتمه سپارا کې دی او شپږم نمبر آیت مشرکین به څه کول بیا چې باقاعده به د جناتو نه پناه وخته لکه څنګه سړی دی الله نه پناه غواړي هغه به باقاعده د جناتو نه پناه غوښته چې د جناتو نه پناه غوښتل شروع کړ نو جنات یې زړاور کړل زړاور کړل چې زړاور کړل نو د هغه نه بعد څه وشول بیا به چې دغه جناتو داخله کې راول غلطي دی وا کدا نور مخلوقات وګوري په ټولو مخلوقاتو کې الله انسان طاقتور پیدا کړی ای مار وګوره مار چې خلک دې نامې نه یریږي مار لړم نو مار او لړم چې تکله وویني اتولر منډه وخی کغه تختی دا تختی څلا خو یریږي کنه هغه ته تونه یریږي ته الله قوت والا پیدا کړي زون کمزورې مګنه چې تولخ خپل زون پته نه مار دی کلړم دی کدا نور مخلوقات دي دا ټول د انسان نه یریږي دغله وحوش یې وحوش وحشي دا نور مخلوقات کا حمله کوي دا نه چې کنه طاقتور دي دا د خپل یری په تو حمله کوي یری فزادوهم رهقانو زیاد وکړل لغوی دغه انسانان په یره کې بیا به يرول کله ته دروازه ټکوا کله ته چې دی یو شی کولاو کله ته بل شی کولاو نو بیا نخري شروع یریګه ما یرا د الله چې په زړه کې کله وساتي نو بیا به د نور مخلوقات تعالی یره او کدی الله یې ردی پرې خو بیا به دی وړو کې شینه ته غټ شي جوړي چرمخ کې څه شي څوک نږدې ورتلې شي یریږي چې اسنه چې مرګ مت واقع شي چې مخکې مې غړ شو خو دا وړو کې غړی جالوګي دغه نه خلک یری بیا که چینده مخې لرو بیا خو ورته دا خدای هغه ځکه څوک کینی نه په هر حال دا الله فرمایي چې جناتو د هغه انسانانو یره سیوا کړه دا هغه څلورم قسم د مشرکین او مشرکین بل جن قران کریم کې الله تبارک وتعالى د مشرکین تذکرہ وکړه دویم ډله الله رب العالمین قران کریم کې د يهودو ذکر کړي يهود څوک هغه خلکو چې هغه حضرت موسی علیه صلوات و سلام خپل پیغمبر ګڼلو او دا داوی و چې مونږ تورات خپل کتاب منو الله رب العالمین دغه دواړو خلکو لا يهودو نصارو دواړو ته الله اهل کتاب ویلي دي کتاب والا کتاب والا الله علم دی کتاب ور کړو دا يهود چې وو دا علماو دا نصارا چې وو دغه سرم علم دی کتاب وو خدا امیانو دغه له چلونه ډیر نه ورتل دا دغه مليانو په طرز راوونو الله رب العالمین په قران کریم کې د يهودو بد قباحتونه ذکر کړی دي علما فرمایي حضرت سفیان ثوری رحمه الله قول لې وی په دغه مت کې کچې ته یو عالم گمراه شو من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود فداسې سړی کې د يهوديانو صفت راغلو چې دای عالم خو د هغه باوجود گمراه ډیر خلک خبره کوي چې سلف لانی عالم نه چې گمراه صلاح اهل کتاب يهود علما نه چې گمراه شو په نوم خو څوک نه خلاصيږي اصل خلاصي خو په عمل لې چاله اهل کتاب نوم ملو شو چاله علما نوم چاله مشایخ چاله مفتی چاله قاری چاله شیخ چاله بل لقب ملو په لقب خلاصې نه دی خلاصې په عمل په عمل او دا عمل به هر وخت ګوري چې آیا دغه عمل می د قران او سنت موافق دی که مخالف دی اصل معیار دا دی دا يهود چې دوی له الله علم ورکړو خو زړور شول په دین کې زړه ورتیا شروع کړه او د الله قوانین ماتول خو په زړه ورتیا د سفیان ثوری فرمایي د غمت نه کڅو په علماو کې گمراه شو پاغه کې د يهودو خباست راغلو ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من ال من النصارى د غمت کچې ته یو عام انسان گمراه شو پاغه کې د نصارا او خوې راغلو د نصارو د يهودو الله رب العالمین بد قباحتونه قران کریم کې ذکر کړي ته به کوشش کوي چې دغه قباحتونه صفاتونه خدا نه خستا کا پچا کیوي او د زنو بوس سوره بقره کې اوله سپاره څلور شپږم نمبر آیت کې د يهودو قباحتونه ذکر کړي هغه څه ویل هغه ټوکې مسخره نه خري شروع کړي قالو اتتخذنا هزوا آیا اے موسی ته موږ نسی پټو کوسرا ټوکې مکو سړی څنګه خبره دی وکړوي اے دې الله حکم خو هغه به ټوکې مسخرو باندې بدل کړ يهودو کې ډېر خباستونو د ځان نبی دین جوړول سورته آل عمران کې دریمه سپاره کې اے اهل کتاب تو سے چلا دلیل نسو په بارا د ابراهیم علی السلام کی او په بارا د تورات کی چې نازل شوی انجیل کی یا وما انزلت التوراۃ نه د نازل شوی تورات او انجیل مگر رستو دی اغینا غلطه خبره به کول ابراهیم علی السلام يهودیو د چا د يهودو بد صفات ذکر کړي يهودو به حق د باطل سره او باطل به د حق سره ګډوډ کړو دای طریقه وا حق خبره به چروغله وتا هغه به باطل کړه باطل به حق کړه لکه اوس زمانہ کې هم دغه زمانہ چې وګوري ایران او پریشان بشي چې خدایا کوم زمانه لا پاتې شو حق او باطل نشي پیژندره دا سې ګډوډي خلکو جوړه کړی الله رب العالمین دی يهودو سی بد قباحتونه ذکر کړی سوره بقره کې شپږ او ایم نمبر آیت کې ذکر دی یو بد قباحت داو چې هغه به منافقت کولو د مؤمنانو سره چې ملو شول ویل چې مونږ ایمان راوړې او چې کله به بیل شول بیا به ویل چې مو خو اسی هغه سره ملاوي یو قباحت داو چې ارزوګانې کولې چې موږ له جنت ملاويږي دې دوزخ له موږ نه درمو الله فرمای ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا ماني بعضی په کې دا سړي چې هغه انپړ دي په کتاب پويږي نه صرف ارزوګانې ساتي چې جنت لبي څو الله فرمای اسه تشګمان کوي کله به ویل چې لن تمسن النار الا ایاما معدوده مونږ له به ور نه ملاويږي مګر یو څو ورځې د شمیر الله فرمایل چې تاسو دا خبره کوو چې مونږ له به ور نه ملاويږي چې د الله سره څه وعده کړی ورو یا څه حد بندیم کړی ورو دا يهودو چې حق به د باطل سره ګډوډول سوره بقره کې الله فرمایي چې لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون صلاح حق دې باطل سره ګډوډو او خپويګو چې دا حق دی د هغه باوجود هم توسي حق دی باطل سره ګډوډو دا د يهودو عادت دریمه ډله قران کریم کې د نصارا او ذکر کیږي نصارا هغه خلک وو چې دین د عیسی علیه صلوات والسلام یې منلو ویلې چې موږ د عیسی علیه السلام په روکار یو انجیل یې خپل کتاب ګڼل دغه نصارا او عیسی علیه السلام ته د خدای درجه ورکړی و سورت آل عمران کی وقتی تیر شول څلور شپږم نمبر آیت کی الله د خلق لوی چې روشو د پیغمبرانو بندگی مکو دی الله وک سوره آل عمران 64 نمبر آیت الله فرمای قل یا اهل الكتاب اے اهل کتابو کله چې پیغمبر علی صلوات و سلام دا خبر وکړل یو صحابي راپورته شو چې اے دی الله رسول مون خو په زمانہ د جاهلیت کې اغه الا رب نو ویلي نو قران کریم کې الله څنګه فرمایي چې باز وي باز الله رب نو ویلي دی الله رسول ته او فرمایل اغوی وی چې کما خبر وکړه الله نو تو سه بیا خبر الله ها کول کنا د کوم خبرې نه مې چې اغوی من او کړه غیل بم تاسو نا کول او کنه ویا او امدغه ته وی رب ویل کیږي اے رب الله دې نو ها او نا دې الله منا ها او نا دې الله منا دې الله نه ما سوا دې بل چا بندگی نشتا د بل چا بندگی نشته دی صرف د الله بندگی دی بیا قباحتنا الله ذکر کړی دی قران کریم کې زوی په زوی باندې بس یو څو صفات یو څو قباحتنا مشت نمونه خروار مو ذکر کړل د څلورم ډاله الله قران مجید کې دی منافقانو ذکر کړي منافقان مشرکین يهود نصارا او څلورمه کومه ډله ذکر کوي قران منافق دا خو الله سره دې ذکر کړي کنه څه مقصد خو نه کنه منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه مکرمه نه هجرت وکړو مدینه منوره له په مدینه منوره کې یو مشرو عبد الله نومي او عبد الله ابن ابي ابن سلول دا هغه علاقې والا مشر جوړ شو نو طریقه دا و چې خلکو به هغه له تاج ور پسره ولو اوس وخت چې کوم سړی مشر جوړ شي نو هغه لا داسې جوبا غونه چوغا ور پسر کی زنه زینو کې سټارونه لګي زنه زوی کې هغه زمانہ کې تاجو نو د تاج چې دا کم رسمو نو په هغه کې لګ ټیمو په دغه دوران کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو چې تا مدینه منوره له ظاهره خبره وا چې خلکو د پیغمبر تذکری اوریدلې وي ځله خو نو نبی علیہ السلام چې کله د مدینه منوره په دغه غرونو باندې روا وختو د لارې زین لیدای شو ماشومان چغې کړې نغمه شروع کړه اطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي هغه د پیغمبر په دغه تشریف اوري د الله شکریا ادا کړه چې مونږ له دې د مونږ له دې هغه پیغمبر خدمت اواله کړو پروردګار نو هر چا د هغه احترام کو عبد الله ابن ابي ابن سلول وی چې مشر خزیم اوس کا مشرانه دغله ملو شو محمد رسول الله لبه دې مو څوک اوري او دا مشرانه مشرانه مشرانه د انانیت دا ډېر غټ بد صفت دی دغه لپاره خلق نه دی چا اسلام ګوري نه دی چا عزت ګوري نه دی چا احترام ګوري تباہی د شي جوړه کړی پیغمبر علی صلوات والسلام منع کړی چې څوک عہده وغوړي اغلب پیغمبر عہده سم سم نه ورکول مغواړه دا کني هغه ته به حواله شي اوس وخت خو څنګه مشري نه غوړي کنه غوړي دا سی غوړي چې کور په کور ویر شي ته چې وټم دې نه غوړم او نوټم دې نه غوړم ته به چې دا سی په لګاډ کې وغلي خل دي وټ به روکوي ته به یو ځل مشر جوړ کا ته بیا ګور چې دي شودو نهرونه مې ونه بیا ول نو نو مې بدلک بیا چې دی د منګکانو غوندې غیب شي څه پته نه لګي خپل عیش او عشرت کې بیا د پونی رړی سړی خیر عبد الله ابن ابي ابن سلول چې نو هغه پټ په پټا مخالفت شروع په سرګند خوک لکه غبین په پټا تاریخ لکه مړغونی نو مفسرین محدثین فرمای منافق هغه چاله یی چې د اغه جبا د زړه او زړه د جبې نه خلاف وي المنافق الذي يخالف قوله فعله وفعله قوله منافق هغه چاله یی چې په زړه یوا په خلی بلا دو پړک دورنګا په دغه حشراتو کې یو شی دا غیلا ګرګټ یی ګرګټ د سی بچک لغوند شی دی چې په کم رنگ په کم شي کینستو بس هغه سر رنگ الله ورکي شکل وجود مغ وجود رنگ مغه سر الله ورکي نو منافق چې وی هغه هم د ارچ سره په حق حامل وای دا هغه خپل عقیده سوچ نظریه فکر لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء نه دیلی دی او نه ویری دی نو هغه مخالفت شروع کړو بیا دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول د يهوديانو سره راز با شروع کړو د پیغمبر په خلاف او یو نیم ځلې د خلونو دا ټکی موتیو اورز نو سودا سي او وی ویل چې دا محمد چې دی العیاذ بالله وی دا ذلیل انسان مونږ به مرتبه ور کړی دي کوم په سر نه وي خجواله نو څله به دا تمره مرتبه لره رسیدلې وای مونږ د عزتمن خلک به دا ذلیل انسان العیاذ بالله دې دغه مدینې نه وبس دا خبره چې څنګه وکړه د عبد الله ابن ابي ابن سلول یو زوی او خنر الله نه بچی غوړه خنر نر نر خټول وی نر په نرانو کې نر یادو غیرتی دیندارا ودرې دو تورې روخه وڅ بکواس یو کړو محمد ذلیل دی وی قسم بالله کته دغه زینو خو زیګم چې تو داسې نو ویلې چې محمد عزیز یعنی عزت والا او زلزلې لیم نو پلاری چونکی منافق چې نو فورا یې تور بدل او ته په غبم نه پوي کې مخ صرف دا مل نو چې ته هغه غیرت کولای شي کنه بس خیر پاغه ځای کې خو پرې خو خو بیا سبي لوړو پیغمبر علی السلام یا رسول الله دې مپلور لګیا او پرون ویل چې دا محمد ذلیل دی العاذ بالله نبی علی السلام چلاو غوښتو عبد الله ابن ابي ابن سلول اے نامه څومره خپل یو کار ته ګوره کار ته ویلې دي یا رسول الله د مشوم په خلته دومره راکوي یو قسم لاندې او بل قسم باندې قسمونه به خړل چې مو دا خبره نه داسې منافق چې پزړه کې عقیده د کفر وا او څرګندولو اسلام د منافقانو دوه قسمونه شول یو منافق اعتقادي او بل عملی منافق اعتقادي هغه چاله چې عقیده یې د کفر وا خو څرګندونه یې چې شي کوله چې ګنې زه چې شایم مسلمان یم الله تبارک وتعالى په سورته توبه کې څلور شپته قباحتونه دغه منافقینو ذکر کړی دي درې شپته درې شپته دا خی چې پیغمبر د تو عمر بم درې شپته کال وی او صفاتم د تدرې شپته بیان شول مطلب ټول عمر به دغه خلکو سره تیریږي لانجی بي وی په قلار نسته نشته د منافقینو نه ډیر نبی علیہ السلام ګوره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ټولو نه ډیر د همت والا انسان کفارو اذیت ورکړی دی خو نه دی جړل کفارو تی وینې توې کړی دی خو نه دی جړل دغه منافقینو کله چې د خوب پیغمبر په بیبي بی طاهره صدیقه صدیقه کائنات حضرت عائشه تهمت ولګو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په جړه کړ دا سي تکلیفونه الله د منافقینو بد قباحتونه ذکر کړی دي چې دا قباحت ته هغه ان شاء الله چې سوره توبه کې تفصیلی روان هغه ان شاء الله ذکر کوو صرف دا ذکر کوو چې الله رب العالمین د منافقینو د پورا په قیامت کې کم مقام تیر کړی دی هغه مقام ډیر سخت دی ا مقام د چشي دی د ټولو نه لندینه طبقه الله داسې خلکو له تیر کړی چې هغه به منافقت کو سوره بقره نه چوغره دغه بد قباحتونه شروع دي الله فرمایي یخادعون الله والذین آمنو دا منافقین دی الله سره دوکا کول غوړي او د مؤمنانو سره هم الله فرمایي ته بیچاره دوکا ورکړي وما یخدعون الا انفسهم زون دې په دوکا کړو الله له خود دوکا نشور کوله او چې نه پوهیږي نو هغه ځان له خبره الله اکبر نو کله چې ته دین کار کوي منافق منافقان هغه خلک چې منافقت لري دا نه چې کنه دغه آیتونه صرف د هغه زمانه سره وو هر زمانہ کې بداخ هغه به مخالفت کوي د قران د سنت درس بند کا قران بند کا دا आवाज بند کا اختلافي مسلې خلق له بیانې وی عذاب قبر نه مني دوا نه مني خیرات نه مني د اولیاء ګستاخ دي الله اکبر دا د ځان نه تهمتونه د دغه د پورا چې د خلکو زړونه تی رموش شي او یقین کو داسې خلکو په سپینه جامه کې الله دې موږ مشایخ د هغوی قبرونه د نور نه ډک کړي اې دا ملک پاکستان وګوره دا جمعتونه دا وزونه د قران دا په ګنټو ګنټو ناشته الحمدلله علی هذا دې موږ فخر دی الله شکر ادا کوو په دا برخه چې موږ دغه اوقات په نورو کارونو کې نه صرف کیږي دی الله په کتاب قران مجید او د قران کریم په خدمت کې صرف کیږي یا الله تیر نه قبول او منظور کا موږ کمزوري یو یا الله لږ په خپل هم سوچ کوي چې د مشایخ دا مهنت څومره رنگ راوړی دی حقیقت دی خلک د قران نه خبر شو د نه نه قران نه بارانه قران خو هر سړی پیژني سړی کافرین پیژني قران چې کله کولاو شي دا ډېر کم خلک پیږي دا منافق اعتقادي وي الله فرمایي د قیامت په سخت ورځ باندې جهنم کې مې د ټولو نه لوندې طبقه دغه خلکو له تیار کړي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د ټولو نه په غلاندینه کند کې به داخل پاتې کیږي او دویم قسم منافق عملی چې په هغه کې خوبې او عادتونه د منافق روشي عقیده یې د منافقت د کفر نه نبی علیہ السلام فرمایي آیت المنافق ثلاث درې نخې دي کله چې خبرې کوي منافق سړی منافق عملی درویغ به کوي اذا حد حدثا اذا حدث کله چې خبرې کوي کذبان وس درویغ به کوي کله چې امانتدار جوړ کړی شي و اذا تمنا خان خیانت وکي او داسې و اذا وعد اخلف چې وعده دې سره وکي خلاف ورزي وکي دې دین سره تعلق نه خدا غ ظاهري خبره صرف دې چا دې غولول دې دا منافق عملی او اخرنۍ دلا مشرکین يهود نصارا منافقین او پنځم ډله مؤمنان قران کریم د مؤمنانو صفات ذکر کړي مؤمنان هغه خلک دي چې د الله رب العالمین په قران عقیده لري ایمان لري الله د هغه صفات هم ذکر کړي چې مؤمنان څوک دي سورته مؤمنون بس اخرنه خبره ذکر کوو الله رب العالمین د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې دا عقلمند خلک دي اولو الالباب دي سورته کهف 15مه سپارا 14مه او 15مه آیات لګر وړو چې الله د مؤمنانو صفات په کوم الفاظو ذکر کړي دي دا څوک دي کوم صفات لري سورته کهف 14 15 نمبر آیت هغه مؤمنانو لا چې هغه په حقیقت کې صرف په نوم نه په حقیقت کې مؤمنان وي الله اکبر کبیره د مؤمنانو زندگی څنګه بي وي واورا سوره النحل اخرنۍ آیت اے 14 سپارا 97 نمبر آیت ته الله فرمای من عمل صالحا من ذکر او انثى چې وی ډلې چې وی دا غوي تذکرہ قران کریم کې به زوی په زوی کوي ان شاء الله چې کله درس مخکرون چې پاغه کې به دا نشاندهي کوو چې دا اوس فلانه ډله ذکر کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين